ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما زیو رز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پس اللہ بانی رستو ناسنوما نو صلی کی طاقتی دو سر دی سوڑی دیش پوٹر بانی دو سوڑی دیش دا الله تعالی حفاظت کا یحفظ کر لا بجے څه مطلب دی دا الله د حکم حفاظت کا هغه دا چې هغه د تقوا حکم کړ دې نو تقوا کوا هغه چې څه منع کړی دا او سبانی نه خوشاليږي نو هغه نه ځان ساته یحفظک فی نفسک و آلک و دینک و دنیاک لاندې محشر کیږي الله ولی د دنیا مې حفاظت کوي د مال مې حفاظت پدې کوي د دین حفاظت پدې کوي د اولاد حفاظت پدې کوي احفظ الله تجده تجاکا الله حفاظت کوامو و تعالی تعالی لرا مخ تخفل تجاه کستا مخ تا سمان الله تا فرده رفعت الاقلام قلمونه اوچت کړی شوی دي وجفت وجفت الصحف او صحیفه د ملائکه اوچ شوی دي سمانا الله چې اے دا قلم چې کله رواني کړ ذکر کې زینون دي کړ چې قلم راوځي چې کله به ځوچی دا چې قلمونه او چتوي دي او صحيفي هغه او چې شوي دي قلمونه او چت شوي دي صحيفي او چې شوي دي څه چې لري شوي دي نو هغه لري شوي دي سمانا تقدیر کې چې الله تعالی ستی لیکلی تو یار مال غټه نه خو ملاو نشو دا تعالی لیکلی شی نه ونه څنګه مې راغلی و او چې تعالی تقدیر کې سمو کې بد لیکلی شی نو هغه ته خطا کیږي ته نو چې سلی کې شی یې نه خطا کیږي نو چې سلی کې شی هغه ته تر راځي نو ولور اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح انما العسر يسرا انما العسر قاعده دار چې معرفه معرفه معاصی لسانی عین اولای لہذا مراقبه کوا هر وخت سوچ او فکر کوا ګنا چې نه دا وړي په مشمارا اوس تو آیا ان الله تعالی یغار الله تعالی غیرت راضی و غیرت الله تعالی غیرت الله تعالی پدی دی پدې راځي ايات يل مرء ما حرم الله عليه چې راځي تړې هغه څه چې الله تعالی په دمانه حرام کړی اے چې الله کوم حرام کړی دي نو الله خفه کوم هغه مکوا یا الله تعالی ور غوسه کی غیرت انسان کې د حالت تبدیلی ته وایي سمې ورکا انسان کې د حالت څه ته وایي تبدیلی ته او بے قرارۍ ته ګډوډ شي او د الله تعالی مبارک ذات ویل شي چې الله تعالی به قرار شي الله ګډوډ شي ویل شي پای کنه نشي ویل دا الله په حق کې صدا نو د ټول خلقو د فواحش او د محرماتو نه بندول سمې ورګه لڅبرو خطا شو د ټول خلقو د فواحش او د محرماتو نه نه بندیدل بلکې دا کول چې سره دا کوي بس الله تعالی دې دن هغه په دې باندې خبر شي د محرمات او د د محرمات او د فواحش نه بندول او دا یې نه بندیدل بس دې الله خبر شي تکد الله غیرت د الله تعالی دکا چې الله تعالی ان الله حدیث نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه دا آیت کریمه را لې او دا مسله نبی اسلام کوله چې یاره خزا سرور گواهان دي کینی پیدا کړی نو تاسو را پاسې دې زما خپل گواهان په ذکر نو ډکیو باسه علماء ختمو ما مړو ما نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم انظروا لغیر سعد سعد غیرت تا وره یوته یا سعد انا اغیر منك والله اغیر مني زستان دې غیرت الله زما دې غیرت چې الله وایي چې پته چې دواره نه اربعه منکم سلو برکات او سلو نارینا اربعه عدد اقل چې کنا دا د مؤنث او مذکر لپاره لفظ پر خلاف القياس لري اربعه مؤنث ذکر او دي چې سلو سړي مراد اربعه نه لري اربعه تاسو خبره وکړه د ټول خلقو د فواحش او د محرمات نه بندول او کول بس دا د الله غیرت نه دین نه د الله غیرت دین نه اوچ تول دی لکه الله خفه کول دی ول غیرت به تقهل غین واصلها الانفه کرکری کرکا نفات الاقرا گنجی سکرالے فقال ایوشین احب الیک قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذري قذر قذرني الناس فمسعوا فدابروا شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأوتي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها آسان جواب ہے د بل چې دنو اوخان او د بل غواګانی بچی راړل راړل راړل راړل راړل سم ډیر شیشول سو وخت پس پھر چکر لگا رہا ہے ثم ثم او شکر تراخیر پر دیگر انه اتل ابرس فی صورته و هیئته دا ملک و تراله په خپل شکل په خپل یاد ارڅنګ چې انسان شکل جوړ کړ فقال رجل مسكين غریب سړی ما قدن قطعت دی الحبال فی سفری اسباب روانی ختم شوی دی په سفر کې سره سرشته دینا بلاغل بلا بلاغ لی اليوم الا بالله ثم بك نشته دی رسیدل زماره پر نن د کور ته مگر تا سره او د الله په مدد او په تا سره الله دې مدد وکړي او تر الله سره کی اسالک بالله بالذي اعطاك الاغني سورۃ صادقه لري وصال کوم تا نه پوسیله دا غزاد باندې چې تا له خسترنګ درکړ دې ورجل دل حسن او خسته سرمن والمال او مال درکړ دې مسعود نصار کوم بایرن دا خیالدار چې د تفاده نشته دي او دې دا یادې چې ګوت خسته سره او لکه خسترنګ دې حالانکه هغه دې یاد کړو ولی سره یې وځي چې دا نه غړي هغه په دې ما څو سره یې دل څه دل په چیرلی باندې سره یې دل تکری کی دا چې وړو چې سوایا ده په سور ده پاتې اشکال دې کنه اشکال به حل کو یا دا چې خرڅه راځي الله بندګانو ما د نورستان ملګرو نو دلی طالبانو نه چې هلته خلک د غرونو په سر کې اوسېږي د غرونو هغې ته لاري نه هغې بیزو سره د غوړو ډبې او دا چیزونه چې دین هغه تړي وړو لږ لږ دړای دړای نیمه نیمه دړای ورروان چې دا کور ته رسېږي دا چې ځوایا اوس په دې څه شته دا پاتې شوی ما اجهدك اليوم بشير اخذته لله عز وجل تابان زور ناچو مشقت ناچو نن ندی په یوه سره تا د الله درزا لپاره لپاره واه څه مطلب تا د الله درزا لپاره کلی بيزي ته ناچو اجه دا ورته نو چې نن دا ډېر رسول غړای دا ډېر خردا پرې ده نه بودا چې کومه بوزي او واه دلته کې ولد رااله سر به دې څوک کوم خپل مولد او ناتج او القابل بما انن ریو معنا د مولد ناتج او قابله لكن هذا للحيوان وذاك لغيره خدا قابله چې د نږدې دا د انسان د پاره انسان حیوان دی ښا هلکه ذکر د حیوان د مراد انسان دی دا قاعده په انسان کې مستعملېږي او دا مولد او دا ناتج چې دا په غیر د حیوان کې چې انسان دی مستعملېږي او غیر څه دی حقوق ادا ویږي دی غړي دی مولد پکې وي ناتج پکې وي او قابله په دې انسان کې چې حیوان دی بده کې انسان حیوان دی انسان حیوان دی وقولوا ان قطعت بي الحبال اي الاسباب وقول لا أجهد كما لا أشق لا أشق عليك في رد شيء تأخذه ثمن تفسير هذا بوصل يجي ديواري أو تطلبه من مالي وفي رواية البخاري لا أحمدك ما شاء الله ما شاء الله لا أحمدك اليوم بشيء أفضت لله عز وجل تمثلت تمثلت رغورا ما خو دل اختیار درک کته بالکل مګور بیا نه لګي ما خو دل اختیار درک چې والا اوس کته غره ناخلی او نا غره اخلی د دې وجینا چیرې دی وای چې خصوال ګندې وای ګیره مولا لاس کې ورغله خو لکه ټوله ونه شو کولا د کار ونه شي واغستو وی تعریف یا کوم نه کته چې زما تعریف وو کې زه بیکاره شي واره زما تعریف وکړي خشه والا خشه والا دای پر مې په جنازه کې راډې راکته راو او ورګی راځ چې ورکړل هغه ونه شول خو شو بیا و سبحان الله سورۃ التوبه کې دا ولګي لا احمدک بترک شیء تحتاج الیه زتا ستا حمد لكم پر حضرت یوشی چې ته محتاجی الک اخلی نه کما قالو ليس على طول الحياه الندم وینشته په وګدوالي د جن باندې پیمانتیا ولی نشته ولی نشته پیمانتیا دی وی اے علا فوات طولها حمد الله اوس په خپل بي دینه کې لګیا دی دا پیمانتیا ده دا په پټ کېږي نو نه په پوت کې دود او ګدواري باندې چې پیمانتیا نشته عمر دې لګي خو چې الله رضا شي لکه څنګه وي لګ دی خو سره لاشي قسم په الله چې په ګډوالي دو د عمر په وګړو په کېدل باندې څه پیمانتي هیڅ پیمانتي نشته لګ دی عمر خو چې الله رضا یې جوړه او رضا والا او چې ته خوشاله یې نو بس نه دا دا دا چې نه خوشاله بیا وګت پکار دي کنه خوشاله دي بیا والا لګي کنه لګي دې راځي نه مسلمان پیدا کړی نه اته په خپل باندې وای کریمه نه تیور علا ګرځول الله کریمه لاندې جون دی راي مسلمان کو کې پیدا کړم څه چلو شو نو علی السلام کو کې نه پیدا و او کافر و مسلمان کو کې پیدا کړی يهوديانو چې کم مخه مقاصد هغه مقاصد حل کړي بیت الله نه د خلق وقعت غرزول هغه دی بل ځای ته اسکور شي راځي کوي دا الله لاره چې پیسې لګول به دغه الله لاره ده jihad الله لاره ده نه jihad یې هو او د قران فضیلتونه ختمول قران ته لکینی نه اکثر يهوديانو کارونه دي نه اسلامي کرانه دي کنه هي اسلام پکې نشته او پیر شي رحمت رحمت الله علیه لیکلي دي اصل فتاوا کې کتاب الجنایز کې دا لږه وګوره اوس پکې دي چلو نه دي دې چې کتابونو کې چلو نه روان کړي سوایا ما نو خدای ګوره یې راځي ګوره یې هغه لیکلي دي اخیرا نه فتوا کې وې د حیات النبی مسلې دا نه د سټیجونو دا نه د مناظرو دا نه د عوامو ته ویلو دا او نه د پوسټرو دا دي کې ایمان اجمالی کافی دی چې بس حیات شته تفصیل وی نه منسوس ته او راغل نه دی او نه په تفصیل باندې مو مکلف دی سورہ صبر په دې ډول سره کتاب د خود کې بس خبره ده حیات النبی شته څنګه دې څنګه نه راغله دې او نه د دې په تفصیل باندې موږ موقوف مدا مکلف یو چې دا وګوره څنګه ده بلکې هغه وایي وایي د دې په تفصیل پسې لګېدل دا د وخت ضایع کول دي او من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی مطلب د دې تفصیل پسې لګېدل دا لا یعنی کوي ولا غوته دا د فقه عبارت دی دا چې قاعده ده چې دې په تفصیل پسې لګېدل دا د لا یعنی کې تری کیږي او دې دا دعا ویل اللهم انی اعوذ بک من علم لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوه لا يستجاب لها مطلب څه دی چې دا علم لا يرفع دی او دا مطلب ما څه لګاو نه څه لګا اللهم انی اعوذ بک من علم لا يرفع ته خدای دې غرب کې نه شي په دې پیړۍ کې ریشي دي کلونه کې تیر شو لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته تاسو باندې کوي کیږي د سړینا چې دا خزه په سوال ده سما نبی غلو با صلی الله علیه وسلم کا سر علماء کا دماغ ور راو باتا فصول علماء کا پاندا علماء کا لاسون علماء کا تاسو تاسو ته کیدا مطلب دی نه نه مطلب دا دی چې د ادب وهل د خزه وکړو او تو سره روانه چې دا تاولی والدا الکه څه چل به پټ کنه تاسو دې کې څه کار دی غلی کېنه چې کوم ځای د ګروري نه هغه مه ګراوه دا ورني پټ څه خبرې نه وو ته سوي دي هغه بني مدري جوړ خلاص کې جوړ شي پر غلي دا مطلب دی دی دا تر څنګه را بد معلومي یې سړیا څه چې لا یاني کار کوي ته الله نه نه یریږي مراقبه نه کوي ته دا نه چې په الله تعالی وایي او ته چې خزه وهي نو چې بي ځای وهي نو الله به درته پوښتنه نه کوي او چې خزه دروانه کوي ته ول ادب نه ورکړي الله به درته پوښتنه نه کوي باب المراقبه دا چې روانه کوي برابرول غواړي درځ ورکوا حقوق نه نشته تمام لګي دې لګي باب المراقبه سړیا باب المراقبه باب المراقبه ولګي نو او چې مراقبه لګرا به متقي باب المتقي